د وارثونو لپاره مکرره بخره وي الیه لپاره سمره بخره د لمسۍ لپاره سمره بخره د خیر لپاره دارنګې وریر لپاره نیکه لپاره پلور لپاره میر لپاره ښځې لپاره میړه لپاره که نه د مکررې بخرې دي کې مرغولې دي که نه یې دغه ته فرایض ویل شي او وارثون چې دي که نه وارثون دا درې قسمه دي یو ذوي الفروض دي ذوی القروس ته د پر مقرره بهره په قران او په حدیث سره لغدي دي کنه او یو بیا عصبا دي چې ذوی القروس کیمه بهره وخلی کنه په دې باندې چې کیم مول پوت شي چې کیم نه کنه هغه بیا عصبا وخلی کنه شه او بل ذوی الارحام دي کنه ذوی الارحام چې ذوی الفروز نه وي عصبا نه وي کنه بیا ولې چې کیم نه کنه دا ذوی الارحام دي کنه دا وروشي او دغه به هر حال چې کیم ده کنه علم المیراث چې کیم ده کنه خپل تفصیلات دی دغه ده پر کتاب الفرائض باب قول الله تعالی یوسیکم الله فی اولادکما امر کو توستا خدای پاک په برای د اولاد د توسه شه الایتین والولدایتین تر اخره پر کنه یوسیکم الله فی اولادکم للذکر مثل حظ الانسیین پیری کنا اخیره پیری داول ویلی وابی قال حدثنا قتیبت بن سعید قال حدثنا سفیان محمد بن المنقدر سمع جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ یقولو هر جابر سے ویلی دی چه مرستو زیور بیمور شو فعادنی رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم و ابو بکر بیعیدت راروغلل مو ته رسول مبرک او ابوبکر صدیق صاحب یا وهما ماشیان و دی دوا سره په پښه روان وی کنه راکبان نوی ماشیان وی په پښه باندې روغلی وی فاتانی بیا رسول مبرک روغل موتا او حال داو چې وقد اغمی علی به بشیر غلی او مو باندې فتوزع رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا رسول مبرک او دا سکر دا د سیو آی جامع شکنه په یولې شیشه فسب علی وضوءه بیارتاله کړ رسول مبارک مومن هغه یبه د او د صد د عدد د او د سره چې کیمه وې چې جامه شو په ولې شي چې اب مومن درتاله کړ فافقت به بیدور شو فقل د معارض کو چې یا رسول الله کیف اسنو فی مالی سرنګ یو کزو په غبرې د مول له موشه او کیف اقضی فی مالی سرنګ حکم پیسراو کزو صحیح یاد آخره پر کنه دا ویا باب تعلیم الفرائض تعلیم د دغه فرائض دا چې کیم دا کنه باخره چې دی د زده کول او دغه چې کیم دا کنه تعلیم حاصله ولا په صحیح طریقه سره دا لویا کیسه دا څه وخت وی چې سیدا چې خلک د احکام د فرائض دغه چې کیم دا کنه پاته ونی وتا په مخ شه در تللی د اغزمونه د اغزمون کوین کې نه کنه خو بیره کنه په دې وخت علم بالکل په ایمال شي ختم شي علم کنه او خلق چې دا غیر چې کیم نه کنه پس باندې په یی نه خاص چې کیم نه خپل ګم پس دې ګمنه په مقتضا باندې ویلې کیسه کو کنه یعنی مقصد دې غزوانین نه الذين اغا خلق دي يتكلمون بالظن چې دې تکلم کو د علم په باره شي په ګمنه سره کنه اسه خیالی نه کوي ما وینه را پرشتیا وبنه پیږي نه کنه شام دیو جنز دا کوي است علم کنه شام وابي قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا ابن طاووس عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث کنا دا چې کنده په ټوله خبره شه د روز دین یا خبره چې ته د دکمون نه کنا چې دلیل یې نه وي اکمون نه شغیر ولا تحسسوا مالا ټوي د عیبینه د خلق ولا تجسسوا دې دا معنا د چې مالا ټوي عیبینه د خلق او تحسس دې ته ورشي چې د بل چې عیبینه لا ټوي خو د زون د پرایلا ټوي چې خپل زون په خبره وي تجسس دې ته ورشي چې د بل د پرایلا ټوي کنه ولا تباغض یو د بل سره بغض یا ملری ولا تدابر یو د بل سره بایکاټ یا مکی وکونو عباد الله اخوانا او شوی تو سجه کیم دا کنه او بانگونه ده خدای اخوانو سره ورینا ورینا کنه باب قول النبی صلی الله علیه وسلم دا کول د رسول مبارک رسول مبارک دا کول کړه چې لا نو رسول میرنا میروسی میروس نشي وړلا میر دا دی پیغمبرونه جماعت سی کنا امیر نا میروس نشی وڑلا میشت مړشی د میر نا کی مول پوتی شی آ د ټول امت دی پر صدقاوی و د ټول امت دی پر آغا وکفی ما ترکنا صدقتون کیم شای چی پریر دی میر آغا صدقاوی د ټول امت دی پر کنا و بیگل بیت المال تا ورکریزی کنا آغا شای دی مسلمون پا مسئله و پا فوائد بندی جکیم دا کنا لگی دی آغا شای وابي قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام قال اخبرنا معمر عن الزهري عن عروه عن عائشه رضي الله تعالى عنها وعنهم ان فاطمه والعباس رضي الله تعالى عنهما اتيا ابا بكر رضي الله تعالى عنه دا رسول مبارک کلا وفات شو کنه دا رسول مبارک د وفات نه ورسې د کیمدا کنه ابو بکر صدیق صاحب خلیفہ شو کنه بیا رسول مبارک نه چې کوم مول پته وکنه آل ابو بکر صدیق صاحب سره ولز یې ډېر صدا د مالفای اول چې کینم زکه وی چې کینه فدک شه خیبر شه په یو ځای شه بل ځای شه کنه دا رسول مبارک نه پته وی دا ابو بکر صدیق صاحب په لوس شوی ام زکه دا غسی سورا او ویل وی چې کی ممنن کړو کنه آل د مسلمانانو په مسله او فواید باندې ولاګیدو بیا فاطمه رضی الله تعالی عنها دا ورغله ابو بکر صدیق صاحب ته اخپل پلور یې چې وفت شو پلور نه کی مول پته شو او پیش اخپل اباخ را غوښته کنه عباس صاحب چې کیم ده کنه دا ورا اولو دا خو اترو د رسول برکا اترا په ترکاشه چې کیما د اترو نه د وریاره په ترکاشه د اترو چې کیما باخره شي کنه اباخ را غوښته کنه شام ترې عقبا دا او دلیل چې د د فروز نه د اصلي طریقه دا دو چې نیم مولیه د لیر شي او نیم مولیه د ترشی کنه شام اصلی کچره تقسیم دادا بیا دا شی نیم ول عباس صاحب چې زکه جتریو عصباو و نیم ول تقسیم نه کنه دا د فاطمه بی بی شي کنه دا چې دا بچي ول زول فروز نه ولی دی بیا د ایدوا سره ابوبکر صدیق صاحب ته ورغله فاطمه بی بی هم روز غشتو د فلور په ترکاشه چې کیما باخره شو عباس صاحب هم روز غشتو د غوریره په ترکاشه چې کیم شای شو آیا غشت بیا حضرت ابو بکر صدیق صاحب چې کیم ده کنه هغه ته وویل چې بیا څنګه ته چې کیم ده کنه دا غوړې یا دا هو چې کیم ده کنه رسول مبارک په خپل ژوندۍ شه دینه د خپل بیبیونه نه فقایه سره چې کیم یې زیاتای شاوې چې کیم ده کنه په مسله د مسلمانانو باندې راګېدو از دا چې کیم ده کنه د بیبیونه ته نه فقا خرچا په سر کوم چې کیم زیاتای شي په مسله او فواید د مسلمانانو باندې راګوا تو ځان دی اړ ولې چې رسول مبارک دا ویلي یوه کنا لا نورسو ما ترکنا صدقتو نمیر نخو میروس نشی وڑل کنا میر نجا کیم شای پر دشی دا توس نیاره داری او بکر صدیق صاحب نکل بیر کنا شا دیرا ورس چی چی کیم دا کنا چی کلا او بکر صدیق صاحب وفات شو حضرت عمر صاحب خلیفہ شو حضرت عمر صاحب تا ویر اغلل کنا ایک ویر عباس صاحب و ده فاطمه په ځای باندې حضرت علی صاحب کنه شاه عباس صاحب د خپل ور یره په غاښ کې کیما غاښ و ده حرطری صاحب اده بی بی و فاطمه بی بی کنا ایغه ده پلور پغاشه چه کم مثلا غش بیا حضرت عمر صاحب ده جه کم ده کنا ویرالل حضرت عمر صاحب ده کسا ده توقعی سوی خوال رسول عمر اکلین و صاحب که صدیق صاحب شو بیازدش و بیا ده اینا در که و ده زید سرنگ در که کنا شا ده خونش پا میرسو سر اولل کنا دا توس خواشوی دا سوی دیر کل که سرنگ رسول عمر اکو ابو که صدیق صاحب پا دیش سرنگ ولایت کلو آغا کسم که توسا کرائی شی دیر وی وی چه ٹک تو روی کا ویر یکڑو دیتا مشترک چه سیم را ده رسول مبرک ترکاوا ای عباس صاحب تا علی صاحب تا دوی سر تا مشترک کا ویر کرا چه ده حفظات نگرانی انڈیل توس کی چه کیم امدنی رو دی آپ خرون غریبون بنده تقسیموی ده مسلمون پا مسئله پا فواید بنده لگوی دا سی در کوا و بطریقات ملکو ده میروسه سر اینا در کوا چه توس میروس شی کرا یا ویر یکڑو دا سی وخست بیا وخت تیرېدو تیرېدو تیرېدو یو ورځ چې بیا عباس صاحب او علي صاحب دا سره په رټ شول که نه دا سره په رټ شول چې خو تصرف وایي دوی سره حق و کرای چې یو ډېر تصرف په شکل بل وې کام تصرف ور په شو نه که نه شام بیا دی وجه نه بیا دوا سره رغل حضرت علي هغه ته حضرت عمر صاحب چې دا څوکه صاحبه چې دا مشته پر ما سره نیم کا دا نیم مې دای نه ګرانی وې کو او حفظات به کو او بیا چې کینده چې کیم امدن یا په کرونا غریبانه تقسیم وي نیم به میشت کیم نه کنه دینه ګرانی حفاظت انډیل وی کیو په کرونا غریبانه وی تقسیم وی کنه هر دو مر صاحب ته وی چې دا نشي کړي تقسیم نوم زنه په باندې خزه کاږي کا تقسیم نوم په باندې او کني وی وتا ورته نیم بل ته راکا هو په مې رسه شان نیم دی وشي نیم دی بل بیا دا واخه تیرې دی تیرې دی تیرې دی اخریه تو زمن مسیح کړه سیدا وروشي اوی چې دا فهمیر مله کو نه ته تقسیم کړو عمر صاحب که دا غا مخشه می چه درکڑاو مشترک آغا کسی می غوڑی پر ٹک تو کنوی رو پاسی کئی بیت المال دا میری اخبر دی نگرانی کرائی شی میری رو بخونون غریبون بنده دی آمدن تقسیموی چه دو سن شی تقسیموی کنا دا بوش دی حدیث تا بدول شریف شد و امجل شد دو سی کم نکنا ویلا دا شب تفصیل سرم باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا نورس ما ترکنا صدقتنا وابی قال حدثنی عبداللہ بن محمد قال حدثنا اشام قال اخبرنا معمر عن زهري عن عروه عن عائشه رضي الله تعالى عنها وعنهم ان فاطمه والعباس اتيا ابا بكر رضي الله تعالى عنهم اجمعين دیدوا سرا ابو بکر صدیق صاحب ترول د مثال میراث هما چې دې تعالی ویلو چې کیمه کنه میراث خپل د رسول مبارک نه چې کیم میراث یې شو کنه یو تر او بلا بچي وهما یوم اذن ودا دوا سرا په دې ورځ باندې یتلبانه یې اندې تعالی ویلا ارزای هما امزکه خپل د فدکنه و بخره د رسول مبارک د خیبر نه بم زکه شي چې کیمه وا هغه رسول مبارک په فلسفه د دې چې مشته په مرسو په دار ته تقسیم کا فقال لهم ابو بکر ابو بکر صدیق سره دې دې سره ته چې سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول لا نورث ما ترکنا صدقه انما یاکل انما یاکل آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم من هذا المال بشک خروق کو آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیغه مولنا آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیبیونه ته نفقه دیغه مولنا ورکولش و چه کیم جدائی چی آیا ده مسلمان پا مسئلہ فوائد بنده بے تقسیمیت قال ابو بکر ابو صدیق سیرتا چی والله پا خدای من لولی لا آدو امرن زده نپرد ده آغا چار رأیت رسول اللہ سلام یسنعو فیه یا ولی دل و رسول برک چکرل ده آغا چار فیه پا ده ملشه پا ده ملشه چی دکی ما چار کرا آغا چار وزاک بشه الا صنعته مگر زده چی کیم ده کنا که آغا چار لرات فلم تکلمه حتی ماتت خبره نه وکړه د حضرت ابوبکر صدیق صاحب سره د حتی کې چمړا شو د مرګ سره څه خبره نه ورسره او په دې کې حساب نه کنه دا د خپل راوا و بي قال حدثنا اسماعيل بن ابان قال اخبرنا ابن مبارك عن يونس بن زهري عن عروه عن عائشه رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان لا نورث ما تركنا صدقه نبي قال حدثنا ابن بكير قال حدثنا الله عنو قائل عن ابن شهاب قال احبرنی مالک ابن اوس ابن الحدثان ابن شهاب زهری سے ویلی دی چه خبر رکر دا متمالک ابن اوس ابن الحدثان رضی اللہ تعالی عنہ دا صحابیو دا متخبر فخبلا رکر دا وکان محمد ابن جبیر ابن مطعم ذکرالی من حدیثه او محمد ابن جبیر ابن مطعم چه ذکر کرا و متا دا حدیث دی دیغه فقال بیا د یرفع صاحب ته اول هر عمر صاحب ته چې حل لگا فی عثمان و عبد الرحمن و زبیر و سعد حل لگا رغبتن ایا سیت رغبتن فی عثمان سمنا فی دخول عثمان پرنا وطلع ده عثمان صاحب شو ده عبد الرحمن صاحب شو ده زبیر صاحب شو ده سعد صاحب شکنا ایده پرنا وطلع شیت رغبت شتا کنا قال هر عمر صاحب چې نعم اشتامه فاذن لهم اجازت یې ورکړه دیتا بیا د خیل شولا ثم قال دلا ورته به يرفع وتاول بيت هل دوګر هر خلی صاحب هر طباق صاحب ایغه اجازه غوښتو آغا روانه دا سرور کسونی کدای شي مخته د سفرشت پر اغله غلی چې توس مخته لوټ شي یا ایوی سفرشت به کوي هر عمر صاحب څنګه کنه ثم قال دنا ورسه دی فاوی تو چې هل لك في علي و عباس نه احساس او رغبت په دخول علي و عباس صاحب شقال هر دوه سوي ته نعم عار ذخير شول بهر حال کښېنستل سره ټول مجلس کښېنستو یو طرف ته د څلوېر کسان نوستي بل طرف د هر علي صاحب هر طباس صاحب نوستي بل طرف د عمر صاحب ده اس عباس صاحب خبره شریک را قال عباس عباس صاحب ته چې یا امیر المؤمنین اقضی بیني و بین هذا فیصله او کپل مان دې مو پل مان دې دغه سړي شاری صاحب یو تا وشالو قال هر عمر صاحب ته ول کسي سوچ کيم هر عمر پر فیصله دې پل مان سو کنه عمل چې د مولک سره تقسیم کا فقال رهدو اې د جماعت صحابه کرام اول عثمان صاحب عبدالرحمن صاحب زبیر صاحب صاحب صاحب اې د جماعت اول قد قال ذلك بتحقیق سره ویلي دی رسول الله خدا بالکل یې ویلي دی کنه شا فاقبل على علي و عباس رضی الله تعالی عنہ هر عمر صاحب متوجه شو بهر دلی صاحب هر عباس صاحب نے فقال هر عمر صاحب ته هل تعالی معنی تو سره غوی دا پتہ شتا کنا چې ان رسول الله سلام قد قال ذلك قال دې دې سره وته چې بالکل قد قال ذلك قال عمر عمر سے وته چې فإني احدثكم عن هذا الامر زه بیان کو دوست دغه امر متعلق کنا دا به ترکی ولا امر څه دې متعلق زه دوست بیان کم ا بیان دا ده ان الله كان قد خص رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا البيع بشيئا يقينا الله پاک خاص گرده ولا رسول مبارک پدې نه مالفي اشه پتشي سره دا الله پاک د مول پر رسول باندې راځي کړه دا دې کثیر نه دته ور کړه دا کنه په دې سره دا خدای پاک دای خاص ګرځا ولا دا دته ور کړه دا نه مسو بلې ته تان دا ور کړه دا فضل کوله ځکه دې به ماري فی اول وکنا اچھا جی فکانت خالصا لرسول الله صلی الله علیه وسلم بیا وجه کیم نه کنه دا راشای کنه خالص رسول مبارک ته پرا والله محتاجه دونکم بیا رسول مرک سے پر خاص قول عمل ہے اخو بیا رسول مرک زون دان لجے مکڑاو بیا مختاج حلق دا غریبون تا ویور کولو بیا اخبر بیبیون نفکاوی دن احتلا چی کیمی زیتای شده مسلمون پا مسئلہ پا فوائد بند ویلا گولو کنا شا والله بخدای من قسمی محتاظها نده جمع کلا رسول مرک ها اید خالصی لرلا خالصا سدو دا خاص مولا نه دا جمع کړه د زوم دی پر دونه کوم خیر دی تو سره چې تو ثاني در کړه خریه د زوم دی پر جمع کړای ولا استاثر بها علیکم ولا ترجیح ور کوي په دې خاله چې سره په تو سره باندې بلکې ته جبل تا ویلی او تو ثاني در کړه کنه لقد اعطاكموها فتحقیق سره در کړه او رسول برکت ته هدا خالصای در کړی د مال خی اصله کنه تو ثاني در کړی ثم ياخذ ما بقي به وخسل ما بقي فيجعل مجعل مال الله به وغرض ولا اغلرا بغل زي ده مول ده خدای پس کې ده خدای مول سنا کنه اده صدقه مول چې بقي ما وطن سره لګي دي اغه وطن سره وداله غول خورونه غریبانه ته ور کولو کنه فعمل بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم حياته فجوند خپل شي ارشدکم بالله زسول کوي تو سره په نوم د خدای سره چې هل تعلمون ذلک تو سره به ایدا په تشتا کنه استقال دی دیو ته چې نام ثم قال لعلي وعباس رضي الله تعالى عنهما انشدكم بالله هل تعلمان ذلك قال نعم فتوفى الله نبيه بوفاق خدای پاک نبی خپل فقال ابو بکر ابو بکر صدیق سے ورچک شیغ انا ولی رسول الله صلی الله علیه وسلم زا ولی نزده سرائی ده رسول مبارک یا منه ده بزی خلیفہ زیم فقبضها بیا هر دم ابو کسریق سے ابو خسرا ایغ خلیفه لرا ایغ مول لرا فعامل بما عمل به رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ثم توفى الله ابو بکر فقلت عمر سے وی چه مول انا ولی رسول رسول الله ز انا ولی ولی رسول الله ز چه کیرنا کنا نزده سرائی ده ایغ ولی ده رسول الله کنا ده ابو بکر نزده زوی خدمت کو زوی آنده یو زوی نگرانی کو او زوی چه کم ده رسول مرک بیبیون دانا فتاده نور کو چه کم بچل سی آوه کده مسلمان پا مسئله پا فوائد پا قرون غریبون بنده ویلا گوا کانوی تقسیموه را ده وابي قال حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن ابي زناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقسم ورثتي لا يقسم ورثتي دينارنا او هغه خرچه زنه واستل شي نه ورسې چې کیم پوتې شي فهو صدقتون هغه عام مسلمانه د پر صدقه ده د عام مسلمانه په مصالح او فواید باندې ولګي او وی قال حدثنا عبد الله بن مسلمه عن مالك بن ابن شهاب بن عروه عن عائشه رضي الله تعالى عنها ان ازواج النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم الابي بيره رسول الله برك سواء دي وفات کو رسول الله برك دي بيره عرضنا اراده وکړه دې ځای یې باسنه عثمانه چې ورولې دې عثمان رضی الله تعالی عنہ طرف دې ابوبکر صدیق صاحب څه دې پر یې الله میراثهن چې غوړي دې یا ابوبکر صدیق صاحب نه میراث خپل رسول مبارک مول شي چې میراث یې آګه نه غوښتو فقال دا چې دا چې دا چې کړو دې چې نه کنا میراث یې نه غوړي کنا الیس قد قال رسول الله صلی الله علیه وسلم نو کړی رسول الله خبر جلال ورس ما ترکنا صدقه ذو خلیل خرچاوه نه درکړي په دې را دا میروس کې نه ده کنه چې دوست تکلیف نه کنه میروس یې نه غوړي باب قول نبی صلی الله علیه وسلم من ترک مالا چا چې پریش وی مل فل اهل هدادا د پر د وارثونه دي دا او چا باندې چې پیر پوتی ولې پر کوله طریقه نه وی بیا رسول الله برکات د بیت المال نه پر کولو یا چا یتیمون وړو ور کې سدینا پوتی وی ویغه مثلا د نگرانی او د خرچه ته شي نبی بیا رسول الله برکات د بیت المال نه خرچه په من کړل کنه وبي قال حدثنا عبدان قال اخبرنا عبد الله قال حدثنا يونس بن ابن شهاب قال حدثني ابو سلمة عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول مبارک دې انا اولاد بالمؤمنین من انفسهم زبر نزه مؤمنین ته بزنه دې دینا فمن مات کین سره چې مرشو په دونه پیری والم یتر کو فانو نه پرې صدا بر مول چا وفا کو پر کوله دې غدیر باندې فعلينا قضاؤه بميل من دې پر کوله دې غدیر دې ومن ترک مالا فلورثته اد اهل دې پر باب میراث الولد من ابیه و امیه میراث ده ولد ولد نر تاویل شی سوزه تاویل شی بچی تاویل شی بچی تاویل شی کنا ولد ده سره تاویل شی ده بلو رحم الله و ده میر اخبر نسترانگی چه کم ده کنا میرو سوری بار حالا اول و زویل فروز تا بحر مشور که کچر زویل فروز وی کنا یا دین اورس چه بچایا وی بچایا وی وابي قال حدثنا مصعب بن اسماعيل قال حدثنا وائل قال حدثنا ابن طاووس عن ابي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله برکلی الحق الفرائض باهل اور سوي باخر اهل دغه باخر ته کنه ذوی الفروض د خپل خپل باخر کې چاشي اوی دا اور سوي کنه فما بقیا کیم چې پوتې شي په ذوی الفروض باندې فهو له اولا رجل ذکر اعداد پر دغه نزدې سړی د پر سمنه دغه نزدې نر ده پورا کنا انا ده نر چه کیم وی کنا ده اگه ده پورا ده نر ده نر پتوله نرو نشه اوالی بچائی ده نو بیره که بچائی نول مسای ده کنی پلسای که ده ده کنا که ده نوی بیا چه کیم ده کنا مثلا پلور ده بیا که ده نوی مثلا بیا چه کیم ده کنا نکه ده کنا ده خلق ده کنا ده نر ده نرون دی کنا شده اصابه دی بابا میراز البنات میراز ده غیرینه وابي قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري قال اخبرني عمرو بن سعد بن ابي وقاص عن ابي رضي الله تعالى عنه عنه قال سعد بن ابي وقاص ویلی دی مرض تو مکه ته بی مرشف مکه مکرمه ش مرضن پدا سی بی مری سرا شوی تو من حال الموت چې قریب وزد هغه بی مرینه په مرګ باندې شبی مر شو یو په دیا ولاله چې خدای دا خیر کو جدا سینا چې هجرت میں خراب شي کنه یتکففون الناس چې دای په سینا ورغوي نو تی خار کې د سوري را ورک وان کلم دون چې تنافقتن او ته هر کس نه لګوي سمولا په دې اولاد باندې او په دې بیبيونه باندې او په دې خپلونه باندې الا وجرت عليها مگر اجر در کول شي ته پیغه نفقه باندې حتى لقمته حتى کې چې هغه شان در فواله فی امرات کا چې ورته کوي ته هغه لقمه لاره خپل دې شوه خپل ته چې ورته کوي په دې باندې ته اجر در کړی فقلت مولوی جی یا رسول الله او خلص عن هجرتی زه خو یقین نه کنه پته کول شل کچه په مکه مکرمه شه د هجرت خپل نه محمد نه من اور د هجرت کړل خو هجرت هم لکه جلان شو اې بي مور یې راځي لکه جمرا وداري جمر شو نه هجرت نه خو پته شو کنه محمد نه من اور هجرت ملان شو ختم به شو کنه فقال رسول ملک فرمیل لن تخلف بعدی هرگز نشبوت کرلتا ورس یدمونا ما مطلب دارا ہو الا عزت به رفعتا و درجتا مگر جدا ویت پیغه سره او چتول او درجه ولعلک ان تخلف بعدی او کدای شي جتا یا پوت شورس کیا ده منا ولعلک ان تخلف بعدی او کدای شي جتا پوت شورس کیا ده منا سرا زر مټ زو تو پوت وی حتا ینتفع بها بک اقوام حد کې فائدہ حاصله کو تو سره ډیر خلق چه غم خورگی کو ایده ده پر رسول مبارک رسول مبارک ایده ده پر غم خورگی کو رحم زور کو بنده کو پده بنده ویلی ان ماتا به مکتا به سبب ده ده سر چه دایمت شو مکام کرنمش قال سفیان فساد بن خولا رجل من بنی عامر ابن لو ایده یو سرائیو ده بنی عامر ابن لو اینا وابي قال حدثنا محمود قال حدثنا ابو نذر قال حدثنا ابو معاويه وشيبان عن الاشعث عن الاسود بن يزيد باب میراث ابن الابن اذا لم يكن ابننا میراث للمسیح یو سړی مړ شو بچای نشته لم یکن له ابنون بچای نشته خو المسیح شته ابن الابن یشته کنه شا یا دا ابن الابن څه ده کنه دا د ابن په ځای باندې وی لوړ ده کنه چې کله ابن نوی ابن الابن د ابن په ځای باندې وی لوړ ده قال زید لمسی دی وی کنا دا بشان دی اغه انسا دی دی اولاد دو کنا دی ابناوی دو کنا انسا زمانا لکه بچی دی سی یه بچی دی سو کم دا دی اغه بچی دی بچی دی اغه لغا حکم دا یه بچی دی چه سو کم دا دی اغه دی بچی دی چه بچی اغه بلکل لغا حکم دا کنا اچھا جی یرسونا کما یرسون دال مسیح و دال مسیح دا میروس وری لکه سرنګ چې داغه زمن اولینا میروس وری کنه و یحجبون کما یحجبون او محروم کوي خلق د میروسنا لکه سرنګ چې داغه خپل اولاد د مړی سری دا زنا خلق د میروسنا محروم کوي د زیا محروم کوي ولا یرس ولد الابن مع الابن و میروس نوری المسیح سره دي چا دغه ابن کنه وابي قال حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا وهيب قال حدثنا ابن طاووس عن ابي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحق الفرائض باهلها فما بقي فهو لاولى رجل ذكرين باب ميراث ابنه ابنين مع ابنتنا ميراث ده اغه بچي ده بچي مال المسي ده بي كنا ازي لير ده بي سپل گئی سو ازي لير ده بي سرا ده بچي چه بچه داری مثلا او ده زی بچه داری کنشا زی بچه داری کنشا المسیح دادو او یواد بچه دو یواد المسیح دو ایسی دیده میروس نگانه ایستا شتای میروس کنه وابي قال حدثنا عالم قال حدثنا شعبة قال حدثنا ابو قيس قال سمعت حزيل بن شرحبيل يقول سئل ابو موسى رضي الله تعالى عنه عن ابنة وابنة ابن واختنا یوای لیر ژوند دی دو او یوای د زی لیر دو زی لیر بیا دې چې کیم نه کنه د ابو موسی سری صاحب نه پښتنه وکړه چې د میروس سره غوې ته تقسیمې ابو موسی سری صاحب ته چې په میروس ودا تقسیمې دي چې نیم مولا دا دې لیر دې پر ده ځکه دا د ور پروز نه ده او نیم مولا عزیت دی وجه نه خیر دې پر ده کنه نیم خیر وخلی و نیم چې کیم نه کنه څه کوم لیر وال مسیح درې او د المسیح د پر سدس په شپه د سدس سي یو یو ته درې دا ورته او تاسو سلویر شول دوا سره ته پیرا شول کنه شول پیرا په شپه د تکمله تن لسل سید کنه او دا یو سره سپوت شو دا غا طبیعت په وجه نه د خیر ده کنه دا نه چې نیم د خیر ده نیم د لیر ده المسیح محروم ده کنه نه بلکې نیم د لیر ده شپه زما هته د المسیح دو او درې ما هته د چالو د خیر ده کنه وعطی ابن مسعود ورشا منده عبدالله ابن مسعود صاحب تا فاسو یطابعونی ضرور چه دای وقت ضروری او بوده مو بده مسئلہ شی کنه دای و ناس مسئلہ تا او گوله کده مجھے دا کری دو ویرا اولو دا سرائی کنه اگر چه ویرا اولو فاسو الہ ابن مسعود پشتنا وشو ده عبدالله ابن مسعود صاحب نا و اخبرا و خبر وکوش عبدالله ابن مسعود صاحب ده بقول ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فقارا عبدالله ابن مسعود صاحب ویل چه کذیده تا بدریو کان فقال ابو مسعود حدیث اول لا تسالوني تس مسئله پښتنه ما کوي د مولا ما دام هذا الحبر فيكم تر څه پرې چې ویلا علم پتو ته شه عبد الله بن مسعود منا مسئله پښتنه کې تنا کې وی دا هو تو باندې دي دا هو مې زون بربط کړه او کنه شام ختمه کړی والا مسئله دا مې رسمه سره ډېر نه زکیږي کنه باو میراز الجد مال ابه والاخت میراز دی نکا سرا دی پلور چه امری پلورا جوند ای او نکا وی دی نکا میروس دا کا نیشتا نیشتا میروس ای پلور پو وجه سرا محروم دا والاخوت میراز دی نکا سرا دی ورین دی مری چه مری ورین آوی او نکا جوند ای کانا بیا نکا با خراشی دی ورین دی وجه نا محروم کیش وقال ابو بکر ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بارحال نکا وقال ابو بکر ابن عباس ابن زبیر ده دوی سره ویلی دی رضی اللہ تعالی عنہم چال جد ابونا نیکه چه دا دا پلور دا منه پلور په حکم شده جد صحیح چه دا دا پلور دا او وقرا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ دانی تلاوات کا عبداللہ ابن عباس صاحب دا آیت یا بنی آدم او زمن دی آدم مشتو سه زمن دی آدم ویلا او دتا سو ویل میشی تو سی زمن چه خدای میتش پلور مې شو دا دا مې نکاح او ته ویای پلور کنه په دې چې پلور وته ویلې شوی دی اچھا جی او دا یا ته ور چې وتبعت ملت ابای ابراهیم او اسحاق او یعقوب تبه دوری کړی و مولې هغه دین دې پلارې خپل چې ابراهیم د اسحاق او یعقوب علی نبینا و علیه الصلاۃ والسلام حالانکه دا ویني کو نه او ته ویای ابای ته ویای کنه پلور اطلاق کې په باندې کړه دا کنه ولم يذكر ودا خبران دو بایر شوی نه دو ذکر شوی چې ان احد خالف ابو بکر فی زمانه یو کس جره مخالفت کړ د ابو بکر صدیق سے بس منا خپل شه ابو بکر صدیق سے ابدا ویلا چې نه کدا بالکل د فلور په دی ویلور دا صحابه کرام شه چا د دې کې سره مخالفت نه دا کړه او حالانکه اصحاب نبی صلی الله علیه وسلم متوفرون اصحاب رسول برکت ډیری په دی وخت خو چای کارنه دا کوم نه کړه دا وای کا چې اجماع سو کوتی بده باندې رولالا چې دا نکه چې دا دا بالکل د پلور په ځای باندې ویلور ده وقال ابن عباس عبد الله بن عباس رضی الله تعالی عنہ ویلی چې رسونی ابن ابنی دون اخوتی میرو سوری ده مونا امونا میرو سوری المسائی ابن ابنی سمانا ابن ابنی سمانا نو بیا دی ويذكر عن علي وعمر بن مسعود وزيد رضي الله تعالى عنهم اقاويل اقاويل مختلفتنا اذا صاحب کرامنا مختلف اقوال ذکر شوی دی دې په بریش وابي قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا وهيب عن ابن طاووس عن ابي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحق الفرائض باهل ابا ما بقي على اول رجل ذكره وابي قال حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا ايوب عن اکرمت عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ وانم قال عبداللہ ابن عباس سے ویلی دی اما الذي قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اما الذي قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هر چه اغا کسا دو چه اغا کریه دو رسول مبارک دی ابو بکر صدیق سے په حق شه ابو بکر صدیق سے صداس مملی سره خو نه وو ابو بکر صدیق سے چې وی چې دانی کده چا په حکم شلا بیا د پلور په حکم شته چې کله پلور د مړی نه وی لیکل د پلور په حکم شته دا وکړه صدیق صاحب دا خبره کوي او وکړه صدیق صاحب داسنه مې لسرایو اما الذي قال رسول الله صلی الله علیه وسلم هر جانا کی سادو جکڑی دو رسول مبارک یا وکړه صدیق صاحب حق شهاده کی سوا چلو کنتم متخذا من هذه الامه خليلا کچر وزن وین کا دغه امت نه خلیلا دغه دوست کایده امت نه خلیل نیولا خلیل اته ویل جو که په دې امت کې مو خلیل جوړوله بیا به دې امت نه مو لو كنت متخذا من هذه الامه خليلا لاتخذته مو يا بكر صديق صاحب دا خليل زون ته نیولا وکنا خدا خلیل زون ته ځکه نه جوړاو چې زه خدای نه به تعلق نشر کټ کوي چې دا اخیره تعلق کر کټ کوي د سره تعلق ون سکنا ولكن خلة الاسلام افضل لیکن دوستی د اسلام میں تو اب اختیار ہے کنا اسلام ولا دوستی میں سره کنا صاحب دا سی وی چه افضل اوکار یا دا سی وی چه خیرون کنا فإن هدا بو بکر صدیق سے چه دا انزله ابن دا گرزا ولا دا دنی کس شای فلور پا حکم شای گرزا ولا دا کنه دا گرزا ولا دنا دل کلا دا دنی که ابن فلور کنا او قارا یا دا سی وی دی چه فإنه قضاه ابن یری او ته صدیق صاحب حکم کړه د پدې نه کبل د پلور د پلور حکم یې پکړه دا کنه یې بالکل د پلور چې سو حکم ده دا غا حکم ده نو بیا باب میراث زوج مع الولد و غیره میراث مړه چې سره مړه شي او د سره مثلا ولد یاوی و غیره یعنی را ورسون د سره داوی او مړاوی از مړه سمره میروز نه ویو سره چې مړه شي کده شده اولاد نوی میڑن نیم مول پا میرو سزه نوی و کده شده اولاد وی کنه اولادا یا ده میڑن سلورم احسرو بازه نوی ٹک شو بابا میراس زوجی مع الولد سره ده ولد ده ده شده و غیره یعنی را ورسون و بی قال حدثنا محمد بن یوسف علی ورقا عن ابن ابی نجیان عطا عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال کان المال للولد کان المال للولد اوان اوان کسا دا سو مخشکانا چه مول دا ده ولد و طول وجعل للمرأة السمن والربع او د شذ پر سمن او ربع چې مړ مړ شي کنه بلا یې مړ کا اولاد نه وي د شذ ربع په شي د پمر شو کا اولاد یې دې مړ سمن یې په شي ولې زوج او د مړ د پر مکر کړ د اشتر نه څه ربع او ربع کا د شذ امر شو او د شذ اولاد نه وي د مړ نه څه په شي او کا اولاد یې وي بیا ربع په شي باو میراث المرأة والزوج مع الولد وغيره میراث د شزه او د بیړا سره د ولد د مړی یعنی را ورسونی وی کنه سمرا سړای ته مړ سړای ته مړ اې د سړی مثلا چې کیم نه کنه د بیړا چې اولاد وی بیا شدا سومن یو کا اولاد یې نه وی یا یارو وی او کا شدا مړ شو مثلا او مړ ژوندای یا کا د شدا اولاد وی او مړ روبو یو کا اولاد یې نه وی مړ نصف ری کنه دا وجه بکلا غرا وینزا یا مریا یا پینزا سوالی پی ایده تا ویل شی ده جنین پو بریش کنا ایده جنین پو بریش دا جه کم ده کنا وجه بکلا او آغا سزا سوا کنا چه آغا مثلا جه کم ده کنا بے بندے چا دیغا حکم کراوی دے پا خلاف بندے دیت حکمی چه کراو کنا آغا برا شو بیا دیغا چه کم مول پندے شو کنا آغا مول یا رسول مبرک چاہتا ورکلو کنا آکی سب عبدن او امتن چا یوم ریای دا یا یو وینزه دو یا پینزه سواری پی دی کنه دی سپین زاری دی پی ثم ان المرأة التي قضا عليها اغا سزا چه فیصلہ کری و رسول مبرک علیها سمنا على عاقلتها اده پا عاقلاو بنده چه رسول مبرک فیصلہ کری و پا غرا سره چه ده عاقلاو غرا ور کوي اده غیر چه کم ده کنا جنین ورساوه تا بیا دا سزا چه و توفیت ده وفات کلا شوه فقضا رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا فیصله وکړه رسول الله برک داس یان میراث حال بنیها و زوجها چې میراث دې چې دا د زمره دې دې و دې مړ دې دې پر دا کنا وان العقل وادیت کدا علی عصبت هغه دا په اکلاوی دې بندا دیت اکلاوی کوي اجنین ولدیت نه دا او اکلاوی کوي و دې مول چې کیم نه دې زمره و دې مړ ته میراث سره پکړه بو میراث الاخوات مع البنات میراث دې غخوان دې سره دې نه دې مړی معاذ ابن جبل صاحب هم پس مناز رسول مبارک شه دا بای کلاو گئی چه انس فل الابنت نیم مول پلور نیم مول مڑی دا وی ده بچی ده مڑی ده پرا وانه سب چه دا وی ده خیر ده مڑی ده پرا کنا پا طریقہ ده عربیت سرا ثم قال سلیمان دا سلیمان کسی دا صاحب لیلی چه علا عهد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم قضا فینا معاذ بن جبل علا عهد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا صاحب لیلی و ثم قال سلیمان بن عمر چه بیا ویلی دی دی سلیمان چه قضا فینا معاذ ابن جبل ولم یذکر علی احد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم دا تکہنا دا ذکر کرا وابي قال حدثنا عمرو بن عباس قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن ابي قيس عن وزيد قال عبد الله بن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه لا تزين في قضاء النبي صلى الله عليه وسلم او قال يا نافع لي قال النبي صلى الله عليه وسلم للابنه النصف ولابنه الابن السدس وما بقي فللاخت باب میراث الاخوه والاخوات خوان دی ورینه سری کنه صاحب سړی مر شو خوان یا پته شو ورینه پته شو کنه اې دې پر میراث وابي قال حدثنا عبد الله بن عثمان قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا شعبة عن محمد بن المنكدر قال سمعت جابر رضي الله تعالى عنه قال دا اکلالا څه ده کنه کلالا کلالا هغه سړي ته ویل کېږي نو هغه مړي ته ویل چې نه اصول وي نه فروع وي کنه شا اصول او فروع نه لري نه مان یې پلوي نشته نه نیو نه کون شته نه غوړ نیو نه کون شته کنه دا اصول یې نه فروع یا نشته زمن دی لین دی الوسی دی الوسی دی کرسی دی کرسی دی کودی دی کودی دی دا نشته کنه فروع یا نشته کنه دیتا کلالا ویل شي یستفتونک دی فتوا طلبی دی تو نه په برای دی کلالا شو قول ته چې الله یفتیکم فی الکلالا خدای پاک فتوا در کوي تاسو په برای دی کلالا شو الایت ان امرؤ هلکا څنګه قل الله یفتیکم فی الکلالا ان امرؤ هلک لیس له ولد وله اخت کنا یو شدا مړه شو اې دې څه پته شو دوا دې تر زمن وا تر زمن یې څنګه تر زمن یې تر زمن یاري خو احدهما اخن له امین یو په دې یو شی ورېر ده نه میرا والآخر زوجنا بلی میرا ده کنه نو ویر دوا تر زمن دي کنه سا دې هندې دوا دې تر زمن دي اترا زمن دي اترا زمن دا څه دی دا ویل فروزی کا سبا دی دا سبا دی سبا دی تر زمن کنا دا سبا دی کنا و دل بل طرف نا په دې دوه تر زمن شه د یو یو سره د دې جل کې نکاح کړه دا مړې دا مړه دا په سبا سره کبه د فروز شه دا دا په د فروز شه یعنی څه ته یارو بس و دا بل تر دې چې دا نه نه میرا ورنه سمانا ایو طرف نه د ترو کا مندی اخباری ایبل طرف نه یو مړه ده بلی د میر زیای ده کنه د میر اوری دی ده دا په ځول فروز شری اسو څنګه ده ویروت پکې میل ابن عم احدهما اخ لام والاخر زوج کنه وقال علی رضی الله تعالی عنہ حضرت سے جل زوج النصف ٹھیک شو دا خو فرضیت دی وجنه ولل اخ من الام السدس دا فرضیت دی وجنه وما بقیا او کیم جا پوتش بینهما نصفین او دی دوی سره په ماسه په نیمایي باندې وی د عصب یست وجه نه عصب بالی کنه تو بیا دی وابي قال حدثنا محمود قال اخبرنا عبيد الله قال اخبرنا اسرائيل عن ابي حسين عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انا اولى بالمؤمنين من انفسهم فمن مات وترك مالا فماله لموال العصبه فانا ولیه زیم دت کوین کړی دا دا بوج پرې پرې کول او دا له وړې بال بچو دې سده انډیل دا په مو باندې دي ویری کنه فلعن عله فلعن عله لام به امر دا فلعن عله یا در بدل شو زې دې بوج دې پر کنه دې بوج دې پر نظر بلل شګنام مولا حرک به در بیری کنه لا په مو دي بلکه دا په حقیقت چې داسوي چې د شزه په واسطه سره خپلوان وي د سړي د شزه په واسطه سره خپلوان وي د سړي لکه مثلا نه امیر خان دې دي کنه امیر طرفانه تریر امیر خیر دې امیر خیر دې یا مثلا نه اتریر لینا یا زمان یعنی دې نی ادا دی ور پوست کا سر اخبر نکنا نی دی او یا نی لینا یا زمن کنا دا خلق ندا نی دا سشای دی دا زبیل ارحام دی کنا شا یا مثلا خیر دی دو خیر دی اگه خیر دی کم دا کنا لینا زمن دی دی خیر دی لینا زمن کنا شا دی خیر لینا زمن شده پوست کا سر اخبر دی بیا اوله ده چه کم ده کنه میروس وی اوڑلو ده غاده وجنه ده اغه چه کم ده کنه مواخات ده وجنه سری ده وجنه مواخات ده وجنه لکه رسول مبرک مدینه من اولاشه ده مهاجرین و ده انصار پر مچه مواخات قیم کراو کنه اده مواخات ده وجنه اده دوستی ده وجنه و ده ای میروس سر اوڑلو کنه شا و بیا ورسته چه کم ده کنه ده منصوخ شو کنه شا ده منصوخ شو کنه شا او بیا ورس چې کیم دا کنه چې ذوی الفروز نه وي یا سبا نه وي یا میروث وي ذوی الارحام نه وي او اولو الارحام بعضهم اولا ببعض فی کتاب الله کنه اچھا جی وابي قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم قال قلت لابي اسامه اسحاق بن ابراهيم لري چې مو ویلا د ابي اسامه تا کنه اې دې تا ویلا چې حدثكم ادريس کنا شا ولکلن جعلنا موالیا و ده هر یو سړي د پر ګرځولې دي میر موالیا اخپلوان کنا وارثون می ګرځولې دي یو دا آیت یا دې په څیر ورته دا چې ولذین عقدت ایمانکم هغه کسونه چې هغه حق دین کړی دې سر شیل او سیر تو سه معنی هغه سره موافقت قائم کړل دا و هغه سره دوستی قائم کړی دا تعلق مر سره قائم کړل دا بیا دا مانا چرا صاحب ها منسوخ رو دی آیات ولی کل جعلنا موالی یا دی آیات ولی الحام بعضم اولا ببعض دیگه منسوخ رو ها ایده والذین عقدت ایمانو کم لرا کنا شایده لرا منسوخ رو کنا دکا چه دینا دا قوت مراد دا کنا دا منسوخ رو ختم یک رو کنا ایس ایده قوت سوا جنا میروس نشو زویل الحام باب میراث الملاعنته میراث دی هغه سره چې دغه سره لعان کړه شوی کله کله مثلا میړه دا وا په باندې وکړو کنه چې دا بچای دې مونږ نه دا کنه شه دا دې چې کیندا کنه دې مونږ نه دا بیا چې کیندا کنه په دغه دی شه شدا و میړه شهیدون خوشدارای دې میړه چې سرور کسه شهیدون پر وری کنه چې زنا دې کړی دو بیا په دغه دی شه میړه ته هله کله نه ور کړی بلکې دا شدا و دا میړه له عام سره کوګا کله چې له عام سره کو شدا میړه دیر اورت یو حکیم قضی سے ویلی پل مسیح پر قطر والی سر جداوے کو و دا بچائی ویلی چا بچائی شی ایده غی پیور شی ولد الملاعنا ایده پلور نا نصبر کاک شو ایده غی میر تا نصب بده پر شاخ شو بیا جه ایده بچائی بلل شی بیا دای چه مرشی میروس و دا غا میر زنوری و دا غا میری چه مرشی میروس دا بچائی زنوری کنا باب میراث الملاعنه کنا میراث اغسل چه ده اغسر لعان کرده شوی وابي قال حدثنا يحيى بن قزع قال حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان رجلا لا عن امراته يسري لعنه قد اسلام قال سنه بس مناد رسول مبارك وانتقل من ولدها او دارنګ چې کیندا کنه منتقل کړو چې کیندا کنه هغه ولد دې دې زون نه کنه دې زون نه منتقل کړو